من شهد منکم الشهر فلیصمه دا ځای دی کنه امام بخاری رحمه الله او بعض مفسرین و حضراتو دا ځای داسې جوړ کړی دی چې کله د رمضان میاش فرض شوه روجي نو اختیارو هلکه د چا چې طاقت د روژو نیولو وي نو دله اختیار که روژې نیسي روژې دې ونیسي که روژې نه نیسي فدیه دې ورکړي مسله اسانه ده بیا دا یو ځل دغه دی بیا نسخ راغله چې فمن شهد منکم الشهر فليصمه کم سړی چې د میاشتې ته حاضر شو هغه اختیار نشته هغه د خامخا روژې ونیسي یو به درته دا ووایي بله نسخه پکې دا راغله چې سړی به مخکې ماسوتن مونځ وکړو یا به وده شو او بیا به راپاڅېد نو حرم علیه الطعام والشراب والجماع خوراک بم په بندو سکاپ بم بندو خپل بیبي بی سره ملاویدل دا بم بندو دا به کله چې روژه به ماته کړه او ماسوتن موز به او کباس پابندی به ولکه مونږ چې سبا یې اذان وشي خوراکم بند سکاکم بند جمام بند بیا الله تعالی حکم وک دا منسوخ شو چې نه ماخام چې مروجه ماته کړه خوري او سکي او ورس کوي تر د دې پورې چې دغه نی راختلې سبي او چې سبي روخته نو بیا دغه کوي نو دی هغه بیان کوي فمن شهد منکم الشهر کم کس کم سړی چې حاضر شو په تاسو کې دی میاشتې ته فمن شهد سوک چې حاضر شو منکم ستاسو نه الشهر د میاش د رمضان ته نو بس اوس اختیار ختم شو فلیصمه امر دی هغه د روجه ونیسي فدیه مې د بوس نه ورکي دغه به کوي روجه بنیسي دا آیات لګید دا مخکینی اختیار سکه ختم کو اه. حدثنا ياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زمونږ د قران مجید کې هټه کې داسې دی چې د چا طاقت د روجي وی او دی روجي ونی نیسی نو فدیه دی ورکی فدیه دی سونه ورکی طعام مسکینین مفرد دی خوراک یو مسکین ته خو عبد الله ابن عمر به چې تلاوت کو نو هغه به د قرات د مسکین په ځای دغه ویخه مساکین به وی جمع به استعمالوله وی انه قرأ عبد الله ابن عمر اولستو هغه قرات داسیو چې فدیتون فدیه فدیه سمره ده طعام مساکینا چې هغه ډوډۍ خوړلی په مسکینانو باندې د یو ورځې یو مسکین د بل ورځې بل مسکین د بل ورځې بل مسکین قال عبد الله ابن عمر وی هي منسوخه دا آیات منسوخ دی دیم داسې جوړ کړه چې وعلى الذين يطيقونه د چا چې طاقت د روجي وي او هغه روجه ونني ولهم خیر دی بوکیر روایت کوي د یزید نه بوکیر شاګرد دی یزید چې دی د استاد دی قال دا سلمه سی وی لما نزلت کله چې نازل شو وعلى الذين يطيقونه او شته په هغه خلکو چې د هغوی طاقت وي د روژو نیولو فدیه فدیه طعام مسکین هغه ډوډۍ ده دوه ټیمه یو غریب له نو دا سلمه صیب وی سلمه ابن اکوا چې کان من اراده ان یفتره او به هغه څوک چې د هغه به اراده وه د افطار روژه به نه نیوه و یفتدی او بعضې به داسې و چې هغه به فدیه ورکول اختیار و حتی نزلت تر دې پورې چې نازل شو الآیة التي بعدها هغه آیات چې هغه پس د دې نو د اوس مونږ ونوي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه فنسختها نو دې رستنی آیات دا وعلى الذين يطيقونه سکه منسوخ کو اوس بوکیر روایت کوي د یزید نه امام بخاری وی دا روایت ته د اکابرو د اصاغرو نه مشران لګي د کشرانو نه روایت کوي مشران لګي ځکه بوکیر مشر دی او یزید په عمر کې کشر دی نو وی قال ابو عبد الله ابو عبد الله وی چې ما ته بوکیر مړ شوی دی بوکیر قبل یزید مخکې د یزید نه بوکیر غالبا په 120 کې مړ دی او هغه چې دی څه د 140 نه بر اخوا مړ شوی دی نو دا بوکیر مړ شوی مړ شوی دی مخکې د یزید نه بوکیر مخکې مړ دی یزید رستو مړ دی دینه دا معلومیږي چې بوکیر مشر دی یزید رست کشر دی نو دا روایت ما د چا شو د مشرانو د کشرانو نه ریاضه لیکن استاد صاحب وینه دا صحیح نه ده دا به روایت د مشرانو د کشرانو نالی شي چې تاریخ د پیدایش معلوم شي اوس ګوره په دې کلو کې ډیر داسې دي زوی مړ شي او پلار دغه ژوندی وي زوی مخکې مړ شي پلار رستو مړ شي نو د دې څه مطلب دا زوی د پلار نه مشر دی دا خو ضرور نه ده نو دا روایت د اکابر او د اصاغرو نه نه جوړیږي چې کمی پورې د غنی معلوم شوی تاریخ د پیدایش خ وای حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حميد قال حدثنا مجاهد عن ابن عباس انه عبد الله ابن عباس ویدا آیات منسوخ نه دی ښا وعلى الذين يطيقونه کې دا آیات منسوخ نه دی عام علما وی دا منسوخ نه دی نو چې عبد الله ابن عباس سم نه تاسو کې نو هغه وی دا یتویقونه نه دی دا دی یتوقونه دا قرت دسې دی وعلى الذين یتوقونه او شته دی په هغه خلکو چې هغوی ته تکلیفي پروژه نیولو کې طوق یطوق معنا دی په چا تکلیف ورچول شته دی په هغه خلکو یطوقونه چې هغوی ته تکلیف د روژو نیولو نو په دوی باندې څه دی لکه بوډا شوه بوډۍ شوه فدیه طعام مسکین هغه دی فدیه د ډوډۍ د یو مسکین یقولو عبدالله ابن عباس صاحب د یطوقونه تفسیر کو چې وعلى الذين يحملونه او شته د پاغه خلکو چې هغوی باندې بوج وي روژه نیول روژه نیول پې بوجي نو قال هغه به وي هو شیخ الکبیر دا هغه بوډا زوړ دی چې اوس هم طاقت نشته او بیا هم د چا امید نی الذي هغه لا یطیق الصوم چې هغه طاقت د روژې نه لري ان یطعم کل یوم مسکینا چې هغه ډوډۍ ورکي نو هغه لپاره حکم څه دی چې طاقت یې دروجینی عمره هغه ته امر شوی دی چې ماما منیسه او ان یطعم کل یوم او دې دې طعام ورکوي روړی دې ورکوي د هرې ورځې مسکینا یو مسکین ته پاتې شو دا زمونږ دغه چې وعلی الذین یطیقونه او کم کسان دا منسوخ نه غني لکه جلالین وی نو هغه دا دی چې په قران مجید کې ډیر زینه کې داسې دي چې لا ذکر شوی نه دی خو لا مرادی دلته مسل کې داسې دی وعلى الذين لا يطيقونه لکه جلالین استاد وی خو هغه لا غورځېدلی دی او معنی پاتې ده شته په هغه خلکو لا یطیقونه چې د هغوی طاقت د روژو نیولو نی ښه قال عبد الله ابن عباس وی ومن تطوع خیرا او چا چې زیات وک خکار سم مطلب داغه مطلب دا دی چې رو یو روزه دی وننی ولا ته د یو روژې په ځای باندې یو مسکین ته ډوډۍ نه ورکې دوو ته ورکې دریو ته ورکې سلورو ته ورکې نو ومن تطوع خیرا چا چې زیات وکړه ښه کار یقول عبدالله ابن عباس صاحب وایي د دې دا مطلب چې ومن زاده چا چې زیاتې وکړه او زیاتې دا دی و اطعم اکثره او د ډوډۍ خوړله په زیاتو مم مسکین د یو مسکین نه وی لکه د یو ورځې په روجې په ځای یو مسکین لنا دو مسکینو لور کوم نیمه پیمانه نه ور کوم پوره پیمانه ور کوم بالکل صحیح دی فهو خیر دا د د لپاره خیر دی باب قوله دا باب د دې قول د الله دا تما وختي خبره وکړه په ابتدا د اسلام کې داسې و چې د چا به روژه وه او ماښام به روژه ماته کړه خوراک به هم کو سکاک به هم کو جما به هم کوله ټول هر څه جایز خو کمې پورې چې د ماسوتن موز به او کباس یا به ماسوتن موز نو کړی او د بشو ما خام نفس بود شو او بیا برا پاسید باس په دوانه اکل او شرب او دا جما دا حرام و نو بیا الله تعالی فصل وکړو او دا حلال شو چې رو روان خام سره دا درې وړه شین حلال لی کوي کوي تر د سبي راحت او پوري او حل لكم حلال کړی شوی د تاسو د پاره لیلت الصیام په شپه د روژې تاسو له حلال دی الرفسو نږدې کېدل ملاوېدل الی نسائکم د خپلو ښځو سره د خپلو ښځو سره ملاوېدل د شپې دله دا جایز دي ولې هن لباس لکم د خزو نه ځان ساتل ګران کار دی هن دا خزی چې دی لباس لکم دا جامی دی ستاسو و انتم تاسو چې لباس لهن جامی دا غوی د پاره د خزو تشبیه ورکړه د جامو سره دا خزه ستاسو د پاره جامی دی او تاسو د دوی د پاره جامی یې څه مطلب ځنې خلک دا وایي چې خکل مطلب دا دی چې د سړی حیا او ارس پرده په خزه جوړي او د خزه په حیا او پرده پسې په سړی باندې جوړي لکه په جامو چې د سړی حیاي علم الله معلومه ده الله ته ماسوتن موز بچو شو یا به یو سړی ود شو د خوب او برا پاسید نو ما وی خوراک سکاک او جما دغه و بند بو بعضی صحابه نه دا کارونه بکیدل حضرت عمر صاحب سونه لوی هستی ده یو ځل د شپې دی را دی له وده نو و چې کور ته راغې ښځې وده وه را پیسول مطالبه ته د کوروالي وکړه هغه ورته وایي زه وده شوی وم وایي نه ته نه وده شوی الله زمونږ د پاره دا رحمت که هغه د خپلې بیبي سره میلاو شو چې میلاو شو وروسته خفه رسول الله ته راغی او ژړل چې حضرت بېګاه زمانه داسې کار شوی دی نو الله پاک دا حکم راولېږه چې د شپې دار څه جایز دي علم الله معلومه ده الله ته انکم یقینا تاسو چې کنتم تختانون تاسو به ظلم کو دوکه بم کوله ظلم بم کو انفسکم د خپل ځانونو سره ځکه چې ګناه کې د خپل ځان سره ظلم دی فتاب علیکم الله توبه قبول کړه تاسو وعفا عنکم والله عفو کړه تاسو ته فالآن نو اوس اوس مسله دا د شروجه مات کړه نو اوس باشروهن تاسو ملاویږئ د دوی سره باشروهن مباشرت کوي د دوی سره ملاویږئ د دوی سره او چې ملاویږي نو وبتغو ما كتب الله لكم طلب وکي د هغه سیزو چې الله مقرر کړی دی لکم ستاسو د پاره د بیبیانو سره ملاویږي په رمضان کې د شپې او طلب کوي د هغه سیز چې الله تاسو له مقرر کړی دی څه مطلب ځنې خلک وایي د دې دا مطلب دی علما وایي اولاد چې بیبي بی سره ملاویږي نیت د دې کوي چې الله راته صالح اولاد راکړي او عالم او قاری شي دا دا مطلب یا د دې دا مطلب دی ټیک نشي د روژه کې د خپلې بیبي بی سره ملاویدل جایز دی خو ګوره ټوله توجه دی ته مکوه دا د رمضان شپې دي او د رمضان په شپو کې ګوره د ليله القدر شپه را روانه ده نو طلب وکړه په دې شپو کې د هغه څه چې الله تاسو له مقرر کړي دي چې هغه څه دی قیام د ليله القدر دی کله چې نازل شو حکم د روژې د رمضان د رمضان میاش فرض شوه نو ما وی چې رمضان میاش فرض شو او دی به ماښام روژه ماته کړه نو خوراک سکاک جما به د کمې پورې کوله چې ماسوتن موز به نو کړي یا به د شوی نو خو که ماسوتن موز به او کار سبن یا به وده شو بیا به راپاسېد هر څه بند کانو او دا صحابه لا یقربون النساء دوی به نه نږدې کېدل خپلو بیبیانو ته رمضان کله په ټول رمضان کې په ټول رمضان کې به دوی بیبیانو ته نه نږدې کېدل ستاسو حاشا وی وی په ټول رمضان کې دلته حکم د ټولو کو خدا په اعتبار د اکثریت سره دی ښه اکثریت سره لکه مثلا زوی دا ټول ملګری زما دا ټول زما ملګری دي نو ټول خونی خو زیات نو دلته هم دا هوایي چې دوی به نه نږدې کېدل خپلو بیبیانو ته په شپه د رمضان کې کله ټوله شپه ټوله شپه خو نه ولې د ماسوتانه پورې جایز نه وسه یا کمې پورې به دې وده شوی نو نو ولې جایز نو خو دا لږ وخت نو د دې وجې نه زیات چې دی هغه داسې و چې نه به نږدې کېدل وکان رجال او بعضی سړی په دې کې حضرت عمر هم یخونون انفسهم چاغوی به دوکه کوله ظلم او زیاتی کو د خپل ځانونو سره شی حرام او دوی نه بکیدو فانزل الله نو الله پاک راولېګو دا آیات چې علم الله معلومه ده الله ته انکم کنتم تختانون چې تاسو به ظلم کو زیاتې بم کو انفسکم د خپل ځانونو سره فتاب علیکم الله رجوع کړه په تاسو باندې د سختې نه سانتیا ته او چې دا سم کړی دي نو عفا انکم او الله تاسو ته عفو کړه اوس وختي تاسو وی فل انا باشروهن اوس وسره تر د سبي پورې دغه کوي مباشرت الايه د آیات تر اخره پورې وایي ښه روژه ماښام مونږه ماته کړه نو څه به کوو وایي خورئ او څکئ او بیبیانو ته نږدې کیږئ تر هغې پورې چې سبی نی راختلی وایي وکلو خورئ تاسو واشربو او څکئ خوراک هم کوئ څکاک هم کوئ حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض چې ښه ښکاره شي تاسو ته هغه مزی سپین من الخیط الاسود د هغه مزی تور نه چې هغه سپین مزی درته ښه بیل شي د چا نه د تور مزی نه دلته مطلب دا دی دلته خو پوره پته نه لګي دا چې اوارې دشتي نو چې اوارې دشتي منځ کې غرم نی ونیم نی نو دا دغه نه دی دا افق دا کناره دی کناره سره د اذان وخت کې نری کرخه داسې راشي خلک وایي سبا شپه وچاودېدله څوک وته شپه چاو دی وای څوک وته سبوی وای څوک وته صبح صادق وای دا سپین مزه دی او دا ټوله شپه نه ده دا دی خو دا توري دا توري دلته سپین مزه دی د سپین مزي سره چې د تور شپې کومه حصہ لګېدلې ده دا غ تور مزه شو چې درته خپته ولګي چې دغه سپین سوي شو دا دی خو تیاره ده دا ښه پته د تو لګي نو بس بیا خوراک سکاک بند شو حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض چې خخ کار شي تاسو ته هغه مز سپینه دا در تبیل شي من الخیط الاسود دا غتور مزینه چې هغه د شپې دا د توروالي اخري حصہ ده هغه سپین مزه څه شی دی من الفجر چې هغه سبعي دی دغه مزه نه چې د ستاسو جیب کې وي دغه تار نه دغه دی دا سبعي چې سبعي راوخت ثم اتموا صيام بیا پوره کې تاسو روزه بس خوراک مکوي اسکاک مکوي ارس مکوي او کمی پورې ال الليل تر د شپې پورې د شپې په رمضان کې د بی بی سره ملاویدل جایز خو وروره که په د اخیری عشره کې ته اعتکاف کې اعتکاف ته ناست نو په حالت د اعتکاف کې بیا سړی د شپې بی بی ته نشي نږدې کېدی ولا تباشروهن او تاسو مې یوځای کېږي خپل بیبیانو ته چې یو ځای کې اوسیږي اعتکاف ولا ته عاکف ځکه وایي چې هغه هم په جومات کې اوسیږي بار نه ځي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن حسين عن الشعبي عن عدي قال قران مجید چې یادوي په خپل مطالعه مې یادوي چې بس زه تفسیر دی اردو د زبا ګورم ډیرو زینو کې به غلط شي چې کمی پرې د استاد نه نیویلې عدی ابن حاتم لوی قابل هستی و عدی ابن حاتم دا صحابی دی په نهم کال د هجرت باندې دی مسلمان شوی دی مخکې د عیسیو چې دا آیاتونه رالل چې تر دې پورې چې خخ کار شي تاسو ته تا سپین مزه د تور نه نو دی په نه پویده د راغو کو یو سپین تار راواغشت او یو تور تار راواغشت او د د بالخ لاندې کې خودل او خوراک بهم کو سکاک بهم کو داسې به بالخ روچت کو لاندې به وکتل چې تورګ رڼا ډیره راغلی ده دا تور او سپین سره بیلیږي کنه اوس په کوټه کې چې تناستی او بجلیم نی دیوم نی او د بالخ لاندې تا تاریخ نو خو د نور راختو پورې نه دغه کیږي نخکاری نو د بوته داسې وکتل چې ښکاری کنه هغه نه ښکاری دل بس خوراک به کاو کاو بیا راغی رسول الله ته دا خبره وکړه خا نو عدی چې دی عدی ابن حاتم قال دی وی ځان خی چې اخذ عدی را واغشت عدی عقالا یومزه یو پړی ابیضا سپین و اقالا او یو پړی راواغشت اسودا تور یو تور پړی یو سپین پړی حتی تر د بالخ لاندې کې خودل حتی تر دې پورې کان بعض اللیل چې شو بعض شپه دا د شپې اخر شو نو نظر د به وکتل بالخ لاندې به وکتل چې تورګه دا دواړه سره ښکاری کنه بیلیږي کنه نو فلم یستبینا نو هغه به نخکاره کېدل لکه توره شپه وه فلما اصبح کله چې د سبایی کو نو قال یا رسول الله دوی اې د الله پیغمبره جعلتو تحت وسادتی ما اخو لاندې د خپل بالخ نه دغسې دوه مزي نو قال پیغمبر صلی الله علیه وی ان وسادتک دا ستا بالغ چه دی اذن په دې وخت کې لعریزون دا خو ډیر پلن بی دا ستا بالغ چه دی دا په دې وخت کې خو دا ډیر پلن بی ان کان الخیط ابیض والاسود تحت وسادتک کچره دا سپین مزه او تور مزه ستا د بالغ لاندې راځي ګوره سپین مزه چې د هغه ځای نه راوالي نو داسې وي په میلونو وي دا په میلونو دا تور مزه د هغه ځای نه راوالي او په میلونو وي او ستا بالښ لاندې دا دوه مزي راځي نو دا خو په میلونو دی نو مطلب دا دی چې ستا بالښ هم دونه په میلونو وي چې دا دوه ته لاندې راځي خدای دې په خیر که دا سوی ته د دې نه مراد دغه دی دغه سبعي دی د سبعي دا رڼا دا دی او دا وسره چې کم د شپې حصه لګېدلې دا ته مراد دی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال حضرت عدي وي قلت يا رسول الله ما ووی ای د الله پیغمبره ملخیت الابیض څه دی هغه مز سپینه ګوره اوس پې نه پوهېږي د استاد نه تپوس کوي من الخیط الاسود د هغه مزي تور نه چې تاسو ته بیل شي سپین مزه د تور نه د دې څه مطلب اهم الخیطان آیا دي دا دوه تارونه چې یو تور تار سړی راوالي او یو سپین تار راوالي او د بالښ لاندې کیدي عام طور پلنسټي خلک ناپوهه ته وایي چې تا د دې دوو مزو نه دغه مزي واغشتل دا تور او سپین تار نو ته خو بیا ډیر ناپوهه ځکه عام طور چې عرب د چا د جهالت بیان کوي که نه وایي کینه انت عریض القفا دا پلن سټ دی نیولې دی کینه ښه ثم قال بیا رسول الله وی نا بل هو بلکې دا چې دی د دې آیات مطلب دا دی چې تور مزه یعنی سواد الليل هغه تورواله د شپې و بیاض النهار او سپینواله د ورځې هغه نری مزه د سبیر اخکارنه شي داتې مراد دی حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو عصان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سعد بن سعد قال سهل ابن سعد سعيدي وي انزلت د الله طرف نه نازل شو وکلو واشربو خوري چې ما خام خم روزه ماته کړه نو خوري او سکي حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود بس صرف دومره و چې ښه ښکاره شي تاسو ته مزی سپین د هغه مزی تور نه د دې دواړو درته بېلتون راشي ولم تنزل یا ولم تنزل او نو نازل شوی تر اوسه پورې من الفجر دا من الفجر ټکی نو نازل شوی وکان رجال او بعضی سړي اذا ارادو صوم چې کله به د هغوی اراده وه د روژې بل به تور مزه را واغشت بل بل خپې پورې به وتاړ او خوراک به کاو او کاو د خپو ته به قتل چې تورګه دغه ښکاری کنه ښکاری ا تور مزه او سپین ښکاری کنه ناغه خو ما وی چې په کوټه کې ناست او تور تیاری چرته ښکاری چې کومه پورې غرمه شوی نی فانزل الله بعده نو الله راولېږه پس د دې نه دا ټکې چې نه نه نه نه خیط ابیض ابیض چې دی دا دغه ستاسو مزې نه دی من الفجر چې هغه سبعي دی فعلمو نو دوی ته معلومه شوه چې انما یعنی چې یقینا الله قص کوي په دې سره الليل والنهار شپه او ورځ بیا دی باب قوله دا باب دی د تفسیر د دی قول الله وليس البر بان تاتوا البيوت دی به وی چې کله احرام د حج وک کنه خاص کر انصارو یا د د اطرافو چې کم عربو احرام د حج به وکړو او را روان بشو چې را روان بشو بیا به کور ته څه ضرورت و نو چې واپس ورالل نو په دروازه به نه راتلل بلکې د شا طرف نه بیا وتان در پایه کې خدا یا به څوک په دغه به راوړل وی په دروازه راتلل ګناه ده او چې د شا طرف نه راځي دا ثواب دی الکه ولی وی په دې ګیټ باندې او په دې دروازه موږ د ګناه نه ډک وتلی او ننوتی یو د دې وجې نه اوس چې موږ احرام وکړو نو موږ د ګناه نه پاک شو چې پاک شو نو اوس په دې ګنده دروازه ولی وزو نه نوزو شا طرف نه براغی او دې ته به نیکی ویلا نو الله وی ولیس البر نه د نیکی به انتات البیوت چې تاسو راشه کورونو ته من ظهورها د شاګانو دا غینا په دروازه ناراضي چې دې کې زه د ګنا نه ډک وتل یو نه نوتم زه په شار اعظم ولكن البر لیکن خاوند نیکه من اتقا هغه څوک دی چې هغه د الله نه یریږي د الله د حکمونو پابندي کوي د الله د حرامو نه ځان بچ کوي واتو البیوت راشه کورونو ته من ابوابها د دروازو د هغې نه الټه کارونه مه کوئ دروازه د د دې دپاره چې خلک پرې راځي واتو البیوت راشه تاسو کورونو ته من ابوابها د دروازو د هغې نه واتقوا الله د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون د دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال براء ابن عازب وی کانو دا صحابه خاص کر انصار یا د اطراف چې کم دغو دا عربو اذا احرمو کله بشاغوی احرام وکړه د حج یا د عمره فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې احرام به وکړه روان بشو ناګانه کور کې به ته سپاتیو سکور کې به کارونو چې دی به واپس راغی نو اتول نو سری اتول بیتا نو دی براتل خپل کور ته من زهره د شانه به راتلل په دروازه به نه راوتلل فانزل الله نو الله راولېږ چې هلکه کوم د نیکۍ کار دی چې تقوا د هغه نه کوئ او چې کوم د نیکۍ کار نه دی هغې ته تاسو نیکي وایې ولیس البر نه د نیکي بان تأتو البیوت چې تاسو راشئ کورونو ته من ظهورها د شاګانو د هغې نه ولکن البر لیکن خاوند د نیکه چې دی من اتقا هغه څوک دی چې هغه د الله نه یریږي واتو البیوت من ابوابها راشه کورونو ته د دروازو دا غینا بل وی باب قوله تعالی دا باب دی د تفسیر د دې قول الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله وی وقاتلوهم تاسو جنگیږئ د کافرو سره مسلمانانو ته چې د کم جنگ جواز ورکړی شوی دی ګوره هغه د کافرو سره دی ښه دا نه چې مسلمان دی د مسلمان سره جنگیږي یو پارټي دی راشي او د بلې پارټۍ سره د جنگ کوي دا ته به وسو وایي دا لوی هسته دی ټیک دی غلطی اجتهاد او نور حق باندې ټولو حضرت معاویه دی حضرت علی دی اجتهادي غلطیا به وا نور په حق باندې دواړو دی کې موږ دانو شو ویل چې دا پلانې غلط دی او دا پلانې دی لیکن یو طرف ته مسلمانان دی بل طرف ته یو طرف ته صحابه او تابعین او بل طرف ته اکثر بزرگان صحابه چې دي لکه عبد الله ابن عمر یا نور سو هغه به دې کې شرکت نکاو دا جذباتیان چې دي هغه برالل عبد الله ابن عمر ته چې ولې شرکت نکې دا کار کې او دا کار کې او jihad نکې هغه به ورته وي جهاد هغه چې د کافرو سره یې کوې دا اوس سره په خپلو کې مسلمانان دي دا جهاد نه دی نو وقاتلوهم تاسو او جنگیږئ د کافرو سره کمې پورې جنگیږئ حتی تر دې پورې لا تکونه چې پاتې نشي فتنه فتنه وی مراد د فتنې نه غلبه د کفر ده الکه د کفر غلبه ختم شي نو یا غلبه ختم دا مطلب شي چې امنه ایمان وروړي یا د کفر غلبه دا ده چې جزیه ومني ټیکس نه دی اسلامي ټیکس ومني سر ټیټی شي تر دې پورې چې پاتې نشي فتنتون غلبه د کفر و یکون الدین او شي تابعداري لله د الله لپاره نو یا تابعداري دا چې ما وی ایمان روړي یا تابعداري دا چې جزیه ورکي ټکس ورکي فإن انتهوا کشر دا خلق منی شو د کفر نه فإن انتهوا کدا خلق منی شو د کفر نه یا د مسلمانانو د مقابله نه درته وي مسلمان شوم یا نه مسلمانېږم خو تعالی زه دغه در کومه اسلامی جزیه فان انتهو کشر دا خلق منی شو نو فلا عدوان نشته د ظلم او زیاتی الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې ظالمان سدي شغات کلک ولاړی په کفر باندې په زمانه دا غوبلو د عبد الله بن زبیر کې عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ د مکه مکرمه امیر دی او د عبد الملک ابن مروان په زمانه کې حجاج ابن یوسف دا د هغوی د عراق د علاقې گورنرو نو دی عبدالملک ابن مروان چې دی حجاج ابن یوسف په دغه وخت کې د خپل فوج کمانډر کو او دا فوج راوسته او د مکې نه چاپیره دا غرونه نه دي په دې باندې دا قبضه وکړه او وروره دا منجنیک بیا ته وی دا تیږې دا یو شی جوړ کړی لکه د توپې په شان او دا به راورول نو یو خلک د غرال کسان عبدالله ابن عمر ته چې دلته کې د کفر او د اسلام جنگ دی یو طرف ته حجاج ابن یوسف دی بل طرف ته عبد الله ابن زبیر دی او ته خالی کور کې ناشته پاسه ته مرګتیا د عبد الله ابن زبیر وکا دا ولې نه کې نورالل دتا دو کسان په غزمانه د غوبلو د عبد الله ابن زبیر کې فقال وتوي ان الناس یقینا خلق چي ان الناس یقینا خلق چې دی زویعو هغوی هلاک کړی شو خلق هلاک کړی شو هغه د حجاج ابن یوسف د هغې نه ګیره کړې ده یو طرف ته د ده سړی مري دې طرف ته د عبدالله ابن زبیر سړی مري و انت ابن او ته څه معمولي کس خو نه د چا زوی و انت ابن عمر او ته د حضرت عمر زوی و صاحب النبي صلی الله علیه وسلم او ته صاحب او ملګری د رسول الله صحابي نو ته ولې نه راځې فما یمنعک نو تاسو شي منې کوي ان تخرج چې تم میدان ته روزي او دا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ مرګتیا وکي نو فقال دی ورته وی چې ما نه دا تاسو کې چې تاسو شي منې کوي دراوتونه نو هغه دا دی یمنعنی ما منع کوي دا خبره چې په ما باندې د مسلمان رور وینه تویول حرام دي د حجاج ابن یوسف سره مسلمانان دي د عبد الله ابن زبیر سره مسلمانان دي اوس چې یو سره ودرېګم من خو د بل وینه به تویم چې بل سره ودرېګم د بل وینه به تویم دا حرام دي ان الله یقینا الله حرم هغه حرام کړی دی دم اخی وینه د رور مسلمان زما نو قال دا دواړه وته وی چې ته په قران عمل نکې دا د فتنه د غوبلې دی الله خو وی جنگیږي جنگیږي د هغه وخت پورې چې لا تکونه فتنه تون چې فتنه پاتې نشي نو خو فتنه ده د فتنې د ختمېدو لپاره خو راپاسه فقا نو قال دې دواړو کسانو ورته ووي الم یقل الله ایا الله نه وایي چې فقاتلوهم تاسو وجنګېږئ د دوی سره د دې خلکو سره وجنګېږئ حتی تر دې پورې لا تکونه فتنه چې پاتې نشي فتنه دلته خو غوبل له حال دا دی چې د فتنې نه دلته کې مراد دی غلبه د کفر نو فقال عبد الله ابن عمر وته وی مونږ په دې ځای عمل کړی دی د کفر او د شرک د ختمېدو د لپاره مونږ د رسول الله سره مرګتیا کړې او جنگیدلی یو قاتلناهم مونږ او جنگیدو د دې کافرو سره حتی تر دې پورې لم تکن فتنه چې پاتې نشو فتنه هغه د کفر غلبه پاتې نشوه کفر سرټیټ شو وکان الدین لله او شو تابعداري د الله څوک مسلمانان شو چا جزیه ومنله اوس تاسو چې اوس مسلمان چې مسلمان پس را پاسي نو دې سره خو فتنه نه ختميږي دې سره خو نه فتنه زغه کیږي زیاتیږي فانتم تاسو چې تريدون تاسو اراده کوئ ان تقاتلو چې تاسو او جنگيږئ حتی تکون فتنه تر دې پورې چې موجود شي فتنه افراد تفری راشي ويكون الدين او شي تابعداري لغیر الله د غیر الله الکه چې مسلمانان سره دغه شي کمزوري شي یو پارټي د یو خلاف او بل پارټي د بل خلاف نو غلبه بچالي کافر لبي بیا به د کافر نو خپل وطن کې نشي کې ناس یا غوي به د باندې اډرونه کوي نو ويكون الدين او شتا بداري لغير الله د پاره د شاد غير الله وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال اخبرني فلان او حيوة بن شريح وی خبر راکړی دی ما ته فلانی او حیوه ابن شریح دا دی یو نامه وانه غشته ځکه چې د ده نامه د عبدالله ابن لهیعه او عبدالله ابن لهیعه چې دی په آخر عمر کې غریب حافظه ګډه وډه وه چې ګډه وډه وه خلکو به د حدیث بیا نه قبلو ناغه نامه وانه غشته عن بکر ابن عمرو المعافری ان بکیر ابن عبد الله چې بکیر ابن عبد الله حدثه عن نافع ان نافع وی ان رجلا یو سړی او اتبن عمر هغه راغ عبد الله ابن عمر ته ورته وی حجون لذي عمرو لذي او جهاد نکي دا څنګه چل دی فقال دی سړی وی عبد الله ابن عمر باندې اعتراض کوي یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن مالک ما حملک سشی تروچت کړي علا ان تهج چې ته حج کې عامن یو کال یو کال حج لزی وتعتمر عام او بل کال عمره ته زی یو کال حج او بل کال عمره او هغه اصلي بنیادي څیز چې جهاد دی هغه پرېږدې وتترک الجهاد فی سبیل الله او ته پرېږدې جهاد د الله په لار کې دا جنګ نه کې قد علمت حضرت تا ته معلومه ده ما رغب الله هغه چې ترغیب ورکړی دی الله فيه په جهاد کې د جهاد په کولو کې الله څومره ترغیب ورکړی دی څومره اجرونه به یاد کړی دی چې څوک نزي د هغې څونه بد ویلی دی نو قال هغه ورته وی عبدالله چې ته ما ته وی حج لزی عمرې لزی او چې کم بنیادی سیز دی هغه نه کې نو دی وته وی جهاد خو بنیادی سیز نه دی دا زیات سیز دی بنیادی سیز پنځ بنا دی او پاغه پنځ بناو کې جهاد نشته یو کلمه ده کلمه شهادت دی منځ دی روجه ده زکات دی او حج دی تما ته څنګه وی چې هغه حج لزی او عمره لزی او د دین کې چې کم بنیادی سیز دی هغه لنزی خا نو قال عبد الله ابن عمر وتوي رارو يبن اخي زوی ضرور زما بني الاسلام جوړ کړی شوی دی اسلام علی خمسن په پینځو خبرو ایمان بالله ورسوله یو سی ایمان په الله او دغل هغه پر رسول چې کلمه شهادت ته وصلات الخمس او دویم دی پینځه منځونه و صيام رمضان او بل دی روژه د رمضان و عطاء الزکات او ورکول د زکات و حج البيت او حج د بیت الله نو قال هغه په اعتراض کوي چې یا ابو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ته وی اے ابو عبد الرحمن الا تسمع آیات نور ما ذکر الله فی کتابه د دوو فرقو سره خلاف دی منډه پکې صلح وکي کاغه کوم ډله صلح نه مني تاسو ورپاسې واغې سره جنگيږي ها فاصله بينهما حتا تفیع الى امر الله کنه وی هغه پورې وسره جنگيږي چې دا را واپس شي د الله فیصله ته وقاتلوهم بل الله وی چې تاسو جنگیږئ د دوی سره حتی لا تکونه فتنه چې فتنه او غوبلې پاتې نشي نو قال ناغه ورته وی فعلنا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی موږ دا کار کړی دی په زمانه د رسول الله کې او هغه وخت کې هم کړی دی چې اسلام باندې عمل کول ډیر ګرانو وکان الاسلام قلیلا او اهل اسلام ډیر کم فکان غون قوم کې به یو سړیو غون خاندان کې به یو سړیو فکان الرجل نو به یو سړی په یو قوم کې به یو سړی ایمان راوړیو دی غون قوم به دی رونی و مختلف تکالیف به ولا ورکول ورکول ورکول چې دا د ایمان نه ووري یفتتنو هغه ته به تکلیفونه ورکول شو فی دینه په دین داغه کې نو اما قتلوه یا خو بیا هغه غریب قتل کړي غون قوم و اما يعذبوه یا به ول عذابونه ورکول حتا کسر الاسلام تر دې پورې چې اسلام ډیر دغه شو زیات شو او هغه فتنه ختم شي چې غون قوم دی راپاسي او یو سړی دی گرفتار کی نو فلم تکون فتنه نو پات نه شو فتنه غالبا دا سړی د خوارجو نه دی او خوارجو فرقه چې دا هغه حضرت ابو بکر صدیق منی عمر سه منی خو عثمان او علی نه منی وی عثمان استغفر الله وی پرې دې مړه ډرپوک سړیو په احد کې تختیدلو دغه سي علي هغه به اعتراض کو نو قال دې سړی وته وی عبد الله ابن عمر ته فما قولک صدستا قول فی علی په بار د علی کې د علی سه په بار کې تسوي و عثمان او د عثمان کې د عثمان او د علی خلافو نو قال عبد الله وتوي ټیک د چې عثمان په بدر په احد کې تختیدل او یوازې دینو خو دا څنګه وی ولقد عفا انهم الله وی ته معافي کړي دا نو چې الله وته معافي وکړه نو ته ورته نه کې او څنګه دی فکان الله عفا عنه الله غته عفا کړي دا و اما انتم او تاسو چې فکرهتم تاسو بد غنئ ايعفو عنهم چې دی عفو کې هغه ته الله وتعفى کړی دا تاسو ته عفو کول بد غنئ و اما علي او علي هغه اعتراضونه مکوه راشه وګوره رسول الله ته څومره نږدې دی په خاندان کې وته نږدې په اوسېدو کې نږدې وای وګوره دا د رسول الله کورونه دي او د پیغمبر علی السلام د کورونو په منځ کې د کورو وای وګوره سونه وته نږدې دي و اما علی او هر شي علی دی فابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طرف ته خاندان کې هغه رسول الله د تر زوی دی بل پرشته کې وختنه او دا د رسول الله دغه د زوم د زوم لوري په واده وه او بل دا دی چې په اوسېدو کې رسول الله سره ګوانډي وو واشار بيده او عبد الله بن عمر اشاره وکړه په خپل لاس او فقال وی وی راشه وګوره دغه د پیغمبر کور دی دغه کور دی د کور دی او د کور دی او د علی په منس کې دی که رسول الله ته دی نږدې نه وینو دغه سره به کور خواته ولې وي فقال نو عبد الله ابن عمر وتوي هاذا بيته وګوره دا د حضرت علی کور دی حیث ترونه او پاغه ځای کې چې په سترګې وینې د پیغمبر سم د کورونو مس کې دی ښه بس دی